بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينها شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه رواه أبو داود ده حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه روایت یو مؤمن مسلمان سره ملاو شولې هغه ته سلام وکا بیا تاسو دوانه روان شولې تاسو منځ کې یو دیوال راغې او د دې دیوال نه تاسو دوانه د یو بل نه پناه شولې او چې څنګه دیوال نه وړې دلې بیا سره ملاو شوي بیا سلام وکي یا تاسو منځ کې ونه سمره وړه وي دوستانو تاسو منځ کې یو ونه راغله او د دیونی نه یا کانه ذکر شوی او حجر یا یو غټه تیګه راغله او دا غینه تاسو د یو بل نه پناه شولئ خو چې کله دې تیږي نه ووړې دلته یې مسنون او سنت طریقه دغه ده چې دوباره بیا سلام وکړي دا نه چې دلته خو ما سلام کړی او بیا د سلام ضرورت نشته نه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دې دیوال نه یا دې کاڼي نه یا دې ونې نه چې کله تاسو پناه شولئ او بیا یو بل ته راښکاره شولئ دوباره بیا سلام وکړئ دغه مطلب دی. بعضې علماء فرمايي چې د ديوال او د کاڼې او د ونې نه مراد دا دی چې دوی يو بل ته سلام وکړلو او دوی د لږ وخت لپاره د يو بل نه جدا شولو او بيا ميلو شولو نو دوباره دوی يو بل ته بيا سلام وکړي هغه پهلنی سلام په خپل ځای باندې خو دا دوباره ملاقات چې دی په دې کې دی بيا يو بل ته سلام وکړي رواه ابوداود د دې حديث مبارک روايت کړی دی امام ابوداود. وعن قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم بيتا فسلموا على أهله وإذا خرجتم فأودعوا أهله بسلام رواه البيهقي في شعب الإيمان د حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه نه روایت دی قال قتاده فرمایي قال رسول قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل اذا دخلتم بیتا هر کله چې تاسو کور ته ننوځئ فسلموا علی اهله نو د دغه کور په اوسیدونکو باندې سلام وکي یعنی کور کې کم خلق دي اغي ته سلام وکي دا سنت طریقه د دوستانو سړی چی کور ته ننوځی کور والو ته سلام وکی پیغمبر علیه الصلوة والسلام مخکی روایت کی بیا فرمایی حضرت انس رضی الله تعالی عنه ته دی پسی روایت را روان دی چی کله کور ته ننوځی او کور والو ته سلام کی دا ستا د پاره د برکت ذریعه ده که یو سړی غواړی چی زما په کور کی دی د الله د طرفه برکات نازل شی دی چی کور ته ننوځی سلام دی کوي د سلام په ذریعه سره به الله رب العزت ده په کور کې برکات نازلې او ده غره سلام ته که تاسو وګورې دوستانو سلام یو قسم له دعا ده سړی کور ته ننوځي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د الله رب العزت د طرفه دی په تاسو باندې سلامتیا وي د الله رحمتونه او د الله برکتونه دی وي په تاسو باندې یو قسم له تخپل کورنۍ د پاره د الله نه دعا غواړي نو دی وجنه پیغمبر علیه السلام فرمایي اذا دخلتم بیتن کله چې تاسو کور ته ننوځئ، فسلموا علی اهله، نو د کور په اوسېدونکو باندې، یعنې د کور په خلکو باندې سلام وکړئ. واذا خرجتم، او هر کله چې تاسو د کور نه راوځئ، فاودعوا اهله بسلام، نو خپلې کورنۍ نه رخصت واخله په سلام سره. فاودعوا، بعضې علماوو خو یې نور هم وجې بیان کړې دي، خو فاودعوا لفظ د الوداع نه دی، وداع رخصتۍ ته ویلی کېږي. یعنی کله چی د کور نه را رخصتیږی نو کور والو ته سلام وکړه سنت طریقه دغه ده دوستانو په دی سلام باندی الله رب العزت په دغه کور کی برکتونه نازلوی دلته یو مسله علماء لیکلی ده دوستانو سړی چی کور ته ننوځی کور والو ته دی سلام وکړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بیا چی کله دی د کور نه راوځی نو د رخصتی سلام دی وکړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بعضي علماو لیکلي دي که یو سړی کور ته لاړ شي او کور کې واړه مثال چې ختلي وي کور خالي وي نو بیا هم سلام اچوي دوستانو بیا هم طریقه دا ده خو د هغوی طریقه بیا دا ده بعضي علماو لیکلي دي چې په دغه طریقه باندې سلام السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین چې خالي کور ته ورننوځي نو چونکې اکثر فرشتي موجود وي په کورونو کې د رحمت فرشتې راننوځي هغه رانازلیږي نو دې وجې نه علماو دغه طریقه لیکلې ده چې خالي کور باندې ورننوځي اول خو که کور کې خلک موجود دي هغوی ته سم سلام وکړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خو که مثال کې طور پۀ واړه چرته تللي دي کور خالي دی او ته په کور باندې ورننوتې إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك رواه الترمذي حضرت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه نے روایت ہے حضرت انس فرمائی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر علیه السلام ماته وفرمایل، یا بنیه، ای بچوړیه، یا بنیه، پیغمبر علیه الصلوة والسلام بعض اوقات مشران کشرانو ته د مینې محبت الفاظ استعمالوي، وراره داسې وکړه، خورييه داسې کار وکړه، بچیه داسې کار وکړه، نو انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمائی چې پیغمبر علیه السلام ماته وویل، یا بنیه، ای بچیه، چې کله کور ته ننوځی سلام کوه، بیا علماؤ د دې ډیرې وجې لیکلي دي خو د ټولو نه ښیسته وجه دا د دوستانو انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه د رسول الله مبارک خادم دی، ډېر په وړوکوالي کې خپلې مور راوستل او پېغمبر علیه السلام ته یې وسپارلو، پېغمبر علیه السلام ته ویل چې د الله رسوله خویلد ستا یو وړوکی خادم دی، نو پېغمبر علیه الصلوة والسلام د ټولو نه لوی خدمت چې چا کړی دی او د خادمانو په سر فهرست کې چې څوک راځي هغه څوک دی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه چونکې دی پېغمبر علیه الصلوة والسلام وړوکی رالوی کړی وو او د پېغمبر علیه السلام خدمت به یې هم کولو. خپله وایي چې بعض اوقات به زه پیغمبر علیه الصلوة والسلام یو کار پسې ولیکلم، موږ واړه ماشومان وو او ماشومانو عادت دا دی چې کله دی څه پسې ولیکي او لاره کې نور ماشومان لوبې کوي نو دی ورته ودریږي چې ښه دی کتي دا لوبې څنګه کوي یا دغه وي زه به اکثر ودریدم ماشومانو ته به هغوی لوبې ته به مې کتل د هغوی تماشه به مې کوله. کله کله به ما له یوې خبره حېر هم شوه چې کور ته راغلم نو پېغمبر عليه الصلوة والسلام ماته چرته سخت الفاظ نه دي استعمال کړي ډېر په مینه محبت باندې پېغمبر عليه السلام به صرف تپوس کولو چې هغه کار دې وکړو که ودې نه کړو نور سخت الفاظ وي ماته چرته پېغمبر عليه الصلوة والسلام نه دي استعمال کړي نو حضرت انس رضي الله تعالی عنه د پېغمبر عليه الصلوة والسلام خادم دی دې وجې نه پیغمبر علیه السلام او اسلام د ډېر د مینې محبت الفاظ استعمالي یا بولیا ای بچوړیا اذا دخلت على اهلك چې کله کور ته ننوځي فسلم نو کور والو ته سلام کوه یکون برکتا علیک وعلى اهل بیتک د دې سلام د وجې نه به الله رب العزت پتا باندې او ستا په کور والو باندې برکات نازلې تاسو ته ما د مخکې حدیث مبارک کې بیان کړل چې سلام د الله رب العزت د طرفه د برکت ذريعه ده که يو سړی دا غواړی چی زما په کور کی دی د الله برکتونه نازل شی نو دغه اسانه طريقه می درته وښودله بعضی خلک دوستانو داسی وی بدبخته هغه شرميږی چی زه به اوس کور ته ننوځم او ښځو ته به سلام کوم نو ياد ساتی دوستانو په دغه کور کی ښځی څوک دی اول تاسو نه دا تپوس کوم نو دې وجې نه دوستانو صرف د شرم د وجې نه چې یاره زه په دې باندې شرمېږم نو صرف د شرم د وجې نه یو سنت عمل مه پرېږدئ. تاسو ته مخکې ما یو واقعه بیان کړې وه د پیغمبر علیه الصلوة والسلام یو صحابي دی غالباً حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه دی هغه نه وایي د ایران د بادشاه په مجلس کې یو نوړی پرېوتله ډوډۍ خوړله هغه نوړی ترې پرېوتله هغه هغه نوړی راوچته که د سنت طریقه دا ده چې کله سړی ډوډۍ خوري او دنه یو کله یا ډوډۍ پریوزي چې هغه راوالي که هغې پورې څه ایښتې وي هغه دې دینه وسنډي او دې خوري سنت طریقه دغه ده وی هغه چې کله هغه ډوډۍ راواخیسته هغه سره چې کوم ملګري ناست وو وی هغې په دې سنګلو باندې داسې وهلو چې د بادشاه مجلس دی او د بادشاه دربار دی او ټول خلک تا ته ګوري ته د مسلمانانو سې پسالار یې چیف آف آرمي سټاف یې کمانډر یې او ټول خلک تا ته ګوري ګورې نو دغه حذیفه رضی الله تعالی عنه ورته فرمائی چی ددی احمقانو ددی بی وقوفانو د وجی نه زه دخپل پیغمبر سنت نشم پریښودلی که دی ماته ګوری او که نه ګوری که دی زما په باره کی هر څه وایی ددی خلکو د وجی نه زه دخپل پیغمبر سنت نشم پریښودلی نو دی وجی نه دوستانو صرف د شرم د وجی نه چی یاره زه په دی باندی شرمیږم او زه به اوس کور ته ځم او ښځو ته به سلام کوم بعضی بدبخته خلک په دې باندې شرمېږي نو په دې کې د شرم دي څه شی تاسو نه تپوس کوم دوستانو که کور ته لاړې یا به دې موري مور ته سلام کول په دې کې خو څه شرم نشته دی یا به دې ښځه وي ښځې ته سلام کولو کې څه قباحت او څه شرم خو نشته دی یا به دې خویندې وي یا به دې لوڼه وي په دغه کور کې نو دې وجې نه دوستانو که یو سړی دا غواړي چې زما په کور کې دې برکات نازل شي نو دغه حدیث مبارک ته وګورئ انس ابن مالک د پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله کور ته ننوځي خوروالو ته سلام کوه نو د دغه سلام د وجې نه به الله رب العزت په تا باندې هم برکات نازلې او ستا په کور والو باندې به هم الله پاک برکات نازلې رواه الترمذي د دې حدیث مبارک روایت کړی دی امام ترمذي وعن جابر رضی الله تعالی عنه د خبرو نه مخکې سلام اچول دا سنت طریقه ده السلام قبل القلام په دې جمله باندې لږ ځان پوهېږي پیغمبر علیه السلام والسلام فرمایي چې کله د دوو ملګرو ملاقات وشي اول سلام وکړئ د هغې نه پس چې بیا ستاسو کومې خبرې وي هغه خبرې شروع کړئ بعضې خلک اول خبرې شروع کړي د هغې نه پس بیا سلام کړي د هغې یو اسان مثال زه تاسو درکوم بعضې خلک داسې دوه ملګري چې میلو شو هلکه چېرته وي یاره ډېرې ورځې ښکارېده نو هغه پلانکي ځای کې مې مو کتل پلانکي ځای کې مو بیا میلو شو لاس لیدو کې السلام علیکم دا طریقه نه ده اول سلام کې السلام علیکم د هغې نه پس بیا تپوس وکړه چېرته وې ښکارېدې نه په سفر باندې تللی وې که څنګه هغې نه پس بیا خبرې شروع کړه خو دا بعضې خلک داسې وي اول خبرې شروع کړي چې کله دغه کس سره ملاقات وشو ډېر ورځې پسې وي نو اول کې تپوسونه کوي چرته وې او ښکارې دي نه سفر باندې تللی وې او څنګه کور کې خیر دی واړه ماړه خوري او چې بیا یو بل ته نږدې شو لاس مې لبیک بیا دغه وخت کې سلام وکړي السلام علیکم دا طریقه نه ده السلام قبل الکلام سلام مسنون او سنت طریقه ده قبل الکلام مخکې د خبرو شروع کولو نه چې کله دوه ملګري سره ملاقات وکړي اول دې سلام وکړي سنت طریقه دغه ده د هغې نه پس دې بیا د خیر خیریت خبر واخلي حالات معلومات دې وکړي او کومې ضروري خبرې وي هغه دې وکړي خو د ټولو نه اول سلام دې نو السلام قبل الکلام دغه مطلب دې رواه الترمذي د دې حدیث مبارک روایت کړی دې امام ترمذي صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الکریم الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین